خلافت غږ په لوړ مورال، قوي عزم او پیاوړې حوصله یو ځل بیا په نوي څپه خپل نشرات پیل کړل. الحمدلله د الله په فضل او کرم د خلافت غږ راډیو د نشراتو نوی پیل د نویو پرمختګونو او فتوحاتو زېري لري چې دا ځل یې رڼه او غښتلې څپه د خراسان ولایت په لرې پرتو سیمو خوره شوه. تاسو هم دا شېبه د خلافت غږ راډیو ازمایښتي نشرات اورئ، انشاالله ډېر ژر به زموږ د ګټورو هر اړخیزو خپرونو له اورېدو مستفید شئ. دې وشرنګه وه زولنې دې وشرنګه وه چې د کفر او طاغوت په بچو زلزلې ګډې شي ته خبر یې چې ستا په خپو کې پرتو هتکړیو د زندان په تنګو خونو کې خورو تورتمونو د حریت په اسمان روښانه سهارونه وزېږول السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته قدرمنو اورېدونکو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوښ خوشحاله اوسئ ګرانو مینه والو ګرانو مجاهدینو د راډیو د نشراتو د مهالویش په اړه او همداراز د راډیو د ځنډ پر مهال په خراسان ولایت کې د اسلامي خلافت د لاسته راوړنو په اړه او همداراز د راډیو په د نویو رسمي نشراتو په اړه د سلطان عزیز عظام سره غږېدلي یو، په دې هیله یو چې دا مرکه راسره د پیل نه تر پایه واورئ. عظام صاحب لومړی تاسو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته خوشحاله اوسئ اباد اوسئ الله مو حفاظت وکړي ژوندي اوسئ. ډېره مننه اعظم صاحب. دا چې د رسمي نشراتو په اړه د اورېدونکو د مجاهدینو ورونو غوښتنې ډېرې زیاتې دي، رسمي نشرات به څه وخت پیل شي او دا رسمي نشرات به په کومو ژبو وي؟ که اورېدونکو ته وضاحت وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اورېدونکو ته خو لومړی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قدرمنو اورېدونکو ته دا ډاډ ورکوو ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به زموږ رسمي نشرات پیل شي. دا چې زموږ رسمي نشرات د تېرو نشراتو نه په یو څه توپیر مخ ته ځي نو په دې خاطر لږ یو څه ځنډ به وغواړي هغه دا چې مونږ تېر نشرات داسې وو چې مونږ شرعي دورې لرلې مختلفو موضوعاتو باندې پروګرامونه لرل هر اړخیز پروګرامونه وو نو هغې خورا زیاته فایده وکړله الحمدالله اورېدونکو کې ترېنه ډېر زیات مستفید شول او هغه کومې دورې چې وې سلسله وارې لړۍ وې هغه تقریبا پای ته رسېدلې وې نو مونږ دا ځل غواړو چې نوښت وکړو او په خپلو خپرونو کې په یو بل ډول مخته لاړې شي نو په همدې خاطر مونږ په خپلو نشراتو باندې کار کوو لګیا یو ملګري په خپلو کارونو باندې بوخت دي په مختلفو برخو کې او انشاءالله ډېر ژر به په نږدې راتلونکي کې مونږ خپل رسمي نشرات پیل کړو او اورېدونکو ته یو زېری دا دی چې زموږ دا نشرات به د نورو نه په خورا ځانګړي توپیر وي د تېرو نشراتو نه چې دې کښې به د فارسي ژبې کوم نشرات دي هغه به هم دغه راز په مختلفو عناوینو او مضامینو باندې مخ ته ځي او هغې کښې هم پرمختګ شوی دی په فارسي ژبه کښې به نشرات وي همدا راز مونږ دا ځل اردو ژبه ورزیاته کړې په اردو ژبه کښې به هم انشاءالله موږ نشرات ولرو د خراسان د مؤمنو اورېدونکو لپاره او همداراز ازبکي نشرات به وي په ازبکي ژبه کښې به هم نشرات وي دغه وختونه به وخت په وخت اورېدونکو ته واضح کوو د دغه وختونه به د مهالوېش مطابق دوی ته وړاندې کېږي او دوی به انشاءالله په دغه مختلفو څلور ژبو کښې نشرات اوري هڅه کوو چې د دې تر څنګ مونږ په عربي ژبه کښې هم یو څه نشرات وړاندې کړو یو څه پیغامونه یو څه بیانونه او همداراز یو څه رسالې په عربي ژبه کښې هم وړاندې کړو. ډېره مننه د رسمي نشراتو مهالوېش به په راتلونکي کښې په څه ډول وي که اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. لکه څنګه مې چې ویل د تېرو نشراتو نه په یو څه توپیر دی مونږ چې کوم نشرات کړي دا ځل نو مونږ سره د اسلامي خلافت مرکزي اعلام کومه لجنه چې ده الحمدالله پوره همکاري لري او لکه د تېر په څېر زمونږ هماغه شان څارنه کوي او زمونږ هماغه شان لارښوونه کوي د هغوی په څارنه او د هغوی په لارښوونه ان شاءالله مونږ خپل نشرات مخې ته وړو نو د مرکزي اعلام کوم مطبوعات چې دي تر ډېره مونږ د هغوی نه استفاده کوو ځېنې کتابونه دي چې هغه په سلسله وار شکل مخ ته ځي ځېنې عقیدوي کتابونه دي همداراز د اسلامي خلافت د منهج په اړه کوم کتابونه دي هغه په سلسله وار شکل ان شاءالله د هغه لړۍ به مخ ته وړو چې د هغې د ډلې نه یو د جاهلیت مسایل په دغه موضوع یو کتاب دی چې تقریبا دې کښې یو سل اته ویشت هغه مسایل په کې دي چې ټول هغه بدعات دي خرافات دي او دود دستور او رواجونه او هغه څه چې د اسلامي شریعت سره کاملا په ټکر کښې دي هغې باندې به مفصل ډول باندې یوه سلسله واره لړۍ مونږ انشاءالله کار پرې روان دی دا به وړاندې کوو همداراز یو بل لړۍ ده چې هغه هم د ضروري واجبات دي نو په ضروري واجباتو کښې مختلف موضوعات دي هغه درې اصول چې په هر مسلمان یې علم فرض دی دغه موضوع ده په کښې په دې به په سلسله وار شکل باندې علماء کرام خبرې کوي د کلمې طیبې لا اله الا الله شرطونه دي همداراز د دې شرطونو دلایل دي د اسلام نواقص دي او همداراز د توحید او اقسام دي په دې اړه درسونه دي شرک او ډولونه یې دي همداراز کفر او ډولونه نفاق او ډولونه د طاغوت معنا او د هغه ډولونه همداراز مختلف موضوعات داسې موضوعات دي چې تر ډېره نو هغه د طاغوت په چوپړ بوختو ملایانو نو په دې کار نه دی کړی او هغه څه چې ضروري دي او لازمي دي په اوس وخت کښې هغه یې نو د مختلفو لاملونو له مخې هغه پټ ساتلي دي نو انشاءالله خلافت غږ راډیو به دا مخته وړې وړاندې کوي به د دې تر څنګ نور کتابونه هم دي په هغې به هم په سلسلهوار شکل باندې مونږ درسونه وړاندې کوو او ورسره نو دا یو ښه زېری دی د اورېدونکو لپاره چې الحمدالله اسلامي خلافت مرکزي اعلام النبا او رومیه په نامه چې کومې مجلې دي هغه په پښتو کښې هم اوس را ځي په پښتو ژبه کښې نو دوی د موقع څخه په استفادې دوی ته یو خبر دا ور کوم چې دوی باید د نېټ نه دغه مجلې وخت په وخت تر لاسه کوي او هغې کښې د اسلامي خلافت اړوند مکمل معلومات په کښې مختلف سیاسي همداراز اقتصادي ټولنیزې هر اړخیزې مقالې تفسیري او لیکنې په کښې انشاءالله موږ به هغه د راډیو له لارې نه هم وړاندې کوو په هغې به وخت په وخت موږ پروګرامونه کوو هغه مقالې او تفسیرې به وړاندې کوو په هغې لیکنو باندې به کار کوو او له اورېدونکو نه مو هم دا هیله ده چې دغه مجلې تر لاسه کوي او په نورو یې ووېشي او په خپله یې هم ولولي نو زمونږ راتلونکي نشراتو کښې به ډېر فوکس په همدغه موضوعاتو شوی دی چې د مرکزي اعلام نه چې کوم موضوعات مونږ دپاره را لېږل شوي دي او په هغې باندې به انشاءالله تر ډېره کار کوو بل به هغه موضوعات دي چې دلته په خراسان کښې نوې پیدا کېږي او په هغې باندې به کومې شننې مرکې هغه به هغوی سره په تفاهم مخې ته ځي ځینې پروګرامونه به داسې وي چې مونږ به په هغې باندې نوی کار کوو نو ورسره څنګ کښې به ان شاءالله د خراسان ولایت په شمول د ټولو ولایتونو خبرونه وي په کښې وخت په وخت دا خبرونه به په په ازبکي ژبه کښې خپل وي همداراز په اردو ژبه کښې به خپل وي په فارسي ژبه کښې به هم وي په پښتو ژبه کښې به یې هم وړاندې کوو او ورسره څنګ کښې به ان شاءالله هڅه کوو چې د اذاعة البیان د خلافت مرکزي کومه راډیو چې ده د هغې هغه عربي خبرونه هم دوی ته وړاندې کړو او د هغې ژباړه به نو بیا په پښتو او نورو ژبو کښې هم وړاندې کېږي او د خراسان ولایت خبرونه به ورسره اضافه کېږي همداراز سیاسي تبصرې چې کومې دي او ګردي میزونه او همداراز اړوند اړین کوم مسایل چې دي هغه به هغوی سره په تفاهم ان شاءالله په راتلونکي کښې په دې باندې کار روان دی او اورېدونکو نه دا هیله کوو چې مونږ ته دعاګانې کوي ان شاءالله د الله په فضل او نصرت سره به مونږ خپل پروګرامونه مخ ته وړو ډېره مننه نظام صاحب د تېرو عملیاتو او خبرونو په اړه که اورېدونکو ته لږ شان وضاحت وکړئ نو ښه به وي مهرباني وکړئ نو دا چې راډیو نه وه راډیو د اوږده ځنډ نه بنده وه او په لاملونو یې غږېدلو چې ولې بنده وه خو په دغه ځنډ کښې نو کله هم چې راډیو بنده وي دوی نو د دوی هغه هغه درواغجنه میډیا نو بیا یو په لسه زور کوي او خلکو ته داسې فهم او تصور ورکوي چې ګوندې د اسلامي خلافت مجاهدین په خراسان کې ختم شو او نو دومره په شور او زور کې دغه دغه غلبله ګډوي چې بیخي پرې د خلکو د دوی په درواغو باندې هم کله کله د خلکو باور وشي الحمدلله د اسلامي خلافت مرکزي اعلام ډېر غښتلی دی ډېر ډېر پیاوړی دی او لله الحمد هغوی نو په نړیواله کچه د نړۍ اعلام ته ماتې ورکړې ده او یو سرخوږی او سردردی یې ورته پیدا کړی دی. اعماق زموږ هغه رسمي کوم سایټ چې دی هغوی وخت په وخت د اسلامي خلافت د مختلفو ولایتونو د خبرونو تر څنګ د خراسان خبرونه نشرول. وخت په وخت به اورېدونکي هغه څوک چې نېټ ته به یې لاسرسی لره هغوی ترې ان شاء الله وخت په وخت خبر شوي دي. خو د راډیو د بندېدو په صورت کښې نو دوی خلکو ته داسې یو تصور ور کړی دی چې دوی ګوندې په دې تېرو عملیاتو کښې لکه دوی چې کومه ادعا کوي چې هر څه ختم شو مسله بیخي ختمه شوه نو دغه دی د راډیو په نشراتو به انشاءالله دوی ته معلومات وشي او که دوی مونږ وخت په وخت تعقیب کړي چې لله الحمد د الله په فضل او نصرت سره اسلامي خلافت د دغه عملیاتو په جریان کښې او دغه عملیاتو نه وروسته چې کومې لاسته راوړنې لري او کوم کومې مورال قوي شو مضبوط شو ایمانونه یې قوي شو د مجاهدینو او غنیمتونه ورته لاسته ورغلل او فتوحات یې وکړل او مورال یې دومره لوړ شو چې ډېر غښتلی شو الحمدلله دغه دوی هغه دغه عملیاتو مونږ ته خورا د اسلامي خلافت مجاهدینو ته خورا غټې لاسته راوړنې لري د راډیو د بندېدو په وخت کښې چې دوی کوم عملیات کړي او د هغوی ته دوی چې راغلي او یرغل یې کړی او د اسلامي خلافت په خاوره او د اسلامي خلافت مجاهدینو چې کوم غاښ ماتوونکې ماتې ورکړې ده نو هغه خورا زیات خبرونه دي په هغې به انشاالله مونږ په راتلونکي وخت به خبرې کوو چې دوی خبرونه به ورته وړاندې کوو پروګرامونه به پرې کوو خو هغه چې د اسلامي خلافت مجاهدینو په کابل کښې د شوال په دویمه نېټه داسې لنډ تفصیل به دوی ته ورکړم چې د شوال مېاشتې په دویمه نېټه په دمزنګ کښې چې کوم عملیات کړي استشهادي په روافضو باندې په شیعه ګانو باندې هغه شیعه ګان چې په نبوي ارشاداتو قرآني احکامو باندې ثابته خبره ده چې دا کافر دي او دا واجب القتل دي د اسلامي خلافت مجاهدین هغه هر ځای کښې په نښه کوي او وژني او همدغه شیعه ګان دي چې بیا نو همدغه ایران دی او دغه روافض دي چې بیا نو هغه تش په نامه اسلامي ډلو ته بیا پیسې ورکوي او وسلې ورکوي او مهمات ورکوي او د هغوی او ښه په دې باندې بیا هغوی ویاړي او شیعه وروڼه ورته وایي همداراز اهل تشیع وروڼه ورته وایي او همدغه مرتد نظام چې دی د هغوی لپاره د هغوی د فعالیتونو لپاره زمینه سازي کوي د هغوی د خرافاتو دپاره او د هغوی د لادینۍ او بېدینۍ دپاره مجالسو دپاره نو بیا زمینه سازي کوي خو لله الحمد اسلامي خلافت مجاهدین هغوی ته ځیر دي وخت په وخت هغوی ته کاري ګزارونه ورکوي او په دې مزنګ پېښه کښې تقریبا تر څلور سوو پورې مرګ ژوبله وروختې وه تر نیمايي پورې وژل شوي وو همدغه راز دوه سوو څه شاوخوا په کښې زخمیانو لله الحمد نو دا یوه غټه لاسته راوړنه وه د اسلامي خلافت مجاهدینو هغه وخت دا د عملیاتو جریان و چې هلته دغه په نړیواله کچه کوم عملیات چې روان وو په همغه موجوده عملیاتو په جریان کښې د اسلامي خلافت مجاهدینو دا وښوده چې مونږ په هر ځای کښې که وغواړو د اسلامي خلافت مجاهدین د الله په نصرت دا وړتیا لري چې خپل دښمن ته کاري ګزارونه ورکړي نو هغه الحمدلله داسې یو یو غلبلۍ جوړه کړې او شور او زور یې جوړ کړی و چې داسې فکر یې کاوه چې د اسلامي خلافت مجاهدین به ګنې وار پر خطا کړي او ساحې به پرېږدي خو دوی د الله د لښکرو نه خبر نه دي چې دوی په شهادت بیعتونه کړي دي په مرګ یې بیعتونه کړي دي یا فتح یا شهادت د دوی شعار دی او الحمدلله د اسلامي خلافت مجاهدینو د دوی د تبلیغاتو نه هېڅکله متاثره کېږي نه دوی نو د دوی دغه چارواکي په ټوله نړۍ کښې وګرځېدل چندې یې وکړې سوال یې وکړ کافرو ته د هغې ځای نه یې هغه تجهیزات را غونډ کړل امکانات یې را غونډ کړل بیا نو ټولې نړۍ ته معلومه ده چې دغه انتصابي ولسمشر دا جان کیري چې ټاکلی دی نو دا ټولې نړۍ ته جوته ده دلته ولسونو ته هم جوته ده چې جان کیري په له خوا نه یو څوک لکه یو یو ماشوم چې څوک را اخلي او چوکۍ ته یې کښېنوي دغه شان په دغه حیثیت کښې راغلي خلک هغه نو بیا د په امریکایي ټانګونو امریکایي طیارو د نړیوال کفر په تجهیزاتو مغروره یو یو یو ګواښ کوي چې په دوه جمعو کښې یې داعش ختم کړي د دوی په اصطلاح او خپل هغه هغه مرتدینو هغه هغه د د د شراب خورو او چرسیانو لادینه لښکرو ته دا دا امر ورکوي چې په دوه جمعو کښې تاسې دا ختم کړئ دا ځل مو تاسو ته تجهیزات خورا غښتلي برابر کړي دي هماغه وو چې کروز مزایل هغه یې د اسلامي خلافت په پاکه او مقدسه خاوره را وورول او بمبارونه چې څو ډوله طیارو په کې اشتراک کړی و او همداراز اربکیان، ضربتیان، قطعې خاصې، څه قسم وحشیان و ټول یې دغه لیکو ته را وړي وو او په زرګونو یې را وړي وو، په سلګونو ټانګونه ورسره وو، یوازې هغه ترافیک نه پوهېږم ترافیک هم کېدای شي په کې و، ځکه دوی داسې داسې قوه نه وه چې دلته پاتې وای، ټول له مخکې دلته راغلي وو او په مختلفو برخو باندې یې عملیات کړي وو، امریکایان باداران هم ورسره وو په باندر کې. د دوی هغه باداران هم ورسره وه، په ډېر غرور او تکبر باندې په ډېرو تجهیزاتو او امکاناتو سمبال راغلل او داسې یوه غلبله یې جوړه کړل، په ټولو خواوو راغلل، خو د اسلامي خلافت مجاهدینو، دغه سرشاره مجاهدینو، دغه خړ پوړ مجاهدینو، دغه د ایمان په قوت سمبالو مجاهدینو، دغه غښتلو پیاوړو مجاهدینو، د الله په نصرت تکیهکوونکو مجاهدینو هېڅکله هم خپل مورال ونه بایله او په هر محاذ کې، په هر سنګر کې، په هر ډګر کې داسې غاښ ماتوونکې ماتې ورکړه، تاسو باور وکړئ چې د اسلامي خلافت مجاهدینو سره ډېر زیات نصرت کړی دی، ډېر زیات حفاظت یې کړی دی. د مؤمن اورېدونکو دې په دې متیقن اوسي چې په دغه تېرو عملیاتو کښې د اسلامي خلافت مجاهدینو ته دا دوی چې کوم د تلفاتو ادعا کوي، هېڅ قسم تلفات نه دي ور اوښتي، بېخي د ګوتو په شمېر تلفات ور اوښتي. د اسلامي خلافت مجاهدینو د الله تعالی جل جلاله په حفاظت او نصرت کښې دومره دومره وساتل شو، تاسو باور وکړئ چې دلته داسې ناشنا کیسې به دې دغه تېرو عملیاتو کښې وي دغه کروز مزایل یې په هدفونو باندې هم لګېدې اسلامي خلافت مجاهدین ترې الله بچ کول دلته یو یو یو مثال به زه دوی ته وړاندې کړم په هغه بیرغ ته زه خپله ورغلم او ومې لیده د نږدې نه په یو غر باندې یو بیرغ ولاړ دوی پرې تقریبا اووه اته د جېړ ګوزارونه کړي غټ درانه بمونه یې پرې غورځولي او همداراز پرې د ډرونونو ګوزارونه کړي دي تاسو باور وکړئ بیرغ نه یو نرۍ لښته کښې یو بیرغ دی او ګیر چاپېر ترې دا ساحې نه شته دی دا غونډۍ څوکه بس بیخي هواره ده دا د دغه خاوره داسې اوپره شوې غونده ده بیخي داسې باروت ګرځېدلي دي دا د بمونو دا غر غر ډېري بمونو دا دغه پرې پراته دي خو حقانیت نور څه ډول وي که د مجاهدینو منځ کښې بم وړېږي هغه مجاهدینو یو ځای کښې په مجاهدینو منځ کښې بم ولوېدلی او ټول مجاهدین د لرې لرې شیندلي او غورځولي وو خو د چا نو کوم نه وو زخمي شوی ټول رک روغ وو نو دومره حفاظت د مجاهدینو الله تعالی کوي خو چې یو یو قوي سړی اوچتوي او لرې ګوزاروي دغه بیرغ چې بېخي وزن نه لري دا په خپل ځای ولاړ و دوی به یې ګوزارونه کول تاسو باور وکړئ چې هغه د بیرغ کوم ډنډه چې ده هغه ځای ځای لګېدلې وه په چرو باندې نو زمونږ الحمدالله د اسلامي خلافت د مجاهدینو مورال به څه چپه کړي حوصلې به یې څه را وغورځوي نو د مجاهدینو استقامت ډېر غښتلی او ډېر قوي وو نو په دغه برخو کښې په ګورګورۍ کښې چې کوم د اسلامي خلافت همداسې په عمومي طور باندې به یوه یادونه لنډه شان دوی ته وکړم چې دوی ته یې مجاهدینو ساحه پرېښوده تکتیکي په شاتګ یې وکړو دوی په تلویزیونونو کښې او په رسنیو کښې یو غلبله او شور جوړ کړ هغه ویډیو په تلویزیونونو کښې دوی لیدلي چې یو مجاهد دی دوه کسه مجاهدین دي او لکه د پسونو غوندې ترې نه منډې وهي الحمدالله د اسلامي خلافت مجاهدین چې دي دا دا خپل سر یې په لاس کښې نیولی د دغه دین د دفاع په خاطر باندې دوی د دوی د تجهیزاتو امکاناتو هېڅ بې تاثیره دي الحمدالله هېڅ تاثیر یې دلته نه دی کړی ځکه زمونږ د خپل رب په حفاظت او نصرت باندې باور دی بروسه هم ده پرې نو دلته هغه څه ساحې پرېښوده دوی په رسنیو کښې غلبله جوړه کړه خو اسلامي خلافت مجاهدین دلته کله کله به ملګرو سره مونږ چې رابطې کولې وایي تاسو د ګوزار سیال کوئ هماغه وو چې دننه یې منځ ته یې کړل او داسې داسې ناشنا ګوزار یې ورکړ دلته ټولو مجاهدینو پکې داسې یو ناشنا رول ولوبه دلته الحمدلله د فتح کتیبه چې چې په شهادت او په فتح باندې بیعت کړی دی او هماغه سرشار مجاهدین د نورو کتیبو مجاهدین دا دا ټول سره یو یو لا شو یو موټی شو او داسې یو ناشنا کمین یې ورکړ چې دومره دومره دومره یې ولړزول دومره مجاهدینو نه مې چې کیسې اورېدلې ډېرې جګې جګې غونډۍ یې هغه سرونو ته را ختلې، د طیارو او د جېټونو په بمبار او د د د هلیکاپترو په درزار باندې او د هغوی په کوردینات باندې هغو غونډیو ته چې را ختلې، مجاهدین پرې د شپې وروختل. مجاهدینو پرې وسلې هغه تقریبا نهه مېله امشارزه ګډغمه خپله په خپله ولیدې الحمدالله هغه مجاهدینو سره وې. هملته ترېنه ایمبیان هم پاتې شوې مرداران هم ترې پاتې شوې غنیمتونه هم ترې خورا زیات پاتې شوې الحمدلله مجاهدینو دوه ایمبیانې یوه ترې سالمه را ورسوله یوه بیا لاره کې د لارې یو څه مشکل و هغه یې هملته وسېدله تقریبا درې ایمبیانې یې وسېدلې ورته مرداران یې تر څلوېښتو پکې مرداران شوي هغه پراته نو همداراز په د دغه ځان په جریان کې په دوی چې دا یو مهمه خبره دا ده چې دوی خلکو ته دا تصور ورکړی چې دا د پاکستان خلک دی وایساید او دا دی او دوی باندې خو الحمدلله ولسونه پوه شوي دي خو په همدې ایران کښې لله الحمد دغه کوم برید د اتلوال برید چې په کویټه کښې په هغه هسپتال وشو تر درې سوه پورې په کې وژل شوي تر اویاوو نه په کې زیات وکیلانو د پاکستان د مرتد نظام هغه وکیلان په کې هغه په کې ووژل شو الحمدلله هغه د اسلامي خلافت مجاهدینو کړو هغه شان کاري ګزارونه لله الحمد په پاکستان کښې روان دي په کراچۍ کښې روان دي په مختلفو سیمو کښې روان دي دوی که هر څومره خلکو ته دا تصور وکړي دا عیسی کومې ساحې چې د اسلامي خلافت ساحو ته دوی راننوتي وو هغه مجاهدینو پرې وخت په وخت بریدونه وکړل شا ته یې کړل خپل خاتون ته یې ورسول بیا به یې هملته هم نه پرېښودل په سینه فر چې یاره به پرې وخت په وخت ګوزارونه کول د ورځې به یې دوه درې مردارول نو دوی تنګ شو ورخطا شو وخت په وخت به پرې مجاهدینو تعرضونه کول مجاهدینو همدا ویل چې مشرانو نه یې دا غوښتنې کولې چې تاسې مونږ ته امر وکړئ چې مونږ ته دا ټانکونه را وړو هغه بیا ورخطا شول وتښتېدل الحمدلله د هغې نه سېوا سیمې د مجاهدینو لاسته ورغلې اوس لله الحمد باغه هسې مو وایي د الله نظام حاکم دی او د الله قانون او قرآن پرې حاکم دی. ځوان صاحب امریکایانو خو په ډېرو سیمو باندې دلته د اسلامي خلافت په خاوره کښې بمباریانې وکړې هلته عوام خلک هم موجود وو د چین سیمه د چین په شډر سیمه کښې چې کوم حاجي راغلی و هغه حاجي چې بمبار کړ هلته چې حاجي ته کوم خپل خپلوان راغلي وو هغه یې بمبار کړل بیا رسنیو دغه خبره پټوله چې دا د خلافت د مجاهدینو په مرکز باندې بمباري شوې ده څه علت دی ځاړ صاحب چې دا رسنۍ دغه شانتې خبرونه پټوي په دې علت که راته ووایي نو رسنیو خو خپل رسالت او خپل مسؤلیت او هغه خپل اصلیت چې دی هغه اصلیت یې ښکاره کړی او رسالت او مسؤلیت یې پټ کړی کوم چې د ژورنالیزم اصالت چې کوم دی هغه نو دوی ورته ژمن نه دي هغه دوی چې کوم هغه د درواغ کوم قانون وي چې ورته ټاکلی په هغې باندې هم دوی عمل نه کوي ځکه یو طرفه د امریکا بچي دي د امریکا لوډ سپیکرې دي او د امریکا د غرب لپاره چوپړ کوي نو دوی د عوامو او د خواصو فرق نه کوي دوی نو د دوی باداران که عوام ووژني هغه هم داسې فکر کوي چې دا یو خلکو ته یو تصور ورکوي او غولونه کوي خو هغه خو الحمدلله هماکې هغه ویډو خپره کړله چې او تقریبا تر اوولسو پورې په کښې عوام هغه بې ګناه عوام یې شهیدان کړي وو او ډېر زیات یې زخمیان کړي وو او نو دوی چېرته دا وحشت نه دی کړی دلته ځای په ځای په دوکانونو ویشتلي دي وخت په وخت د عوامو ماشومان یې په کښې شهیدان کړي دي ځای په ځای د په خرو پسې روان خلک ویشتلي دي ځای په ځای دلته دومره وحشتونه کړي دي جوماتونه یې ویشتلي دي دوی نو څه نه دي کړي دوی دا خو دا خو د عوامو دا خو د دغه کفري مېډیا چې ده دغه طاغوتي مېډیا چې ده دوی خو سترګې ړندې دي دوی خو دا نه ګوري او دا خو ښه ګوري خو پرې سترګې پټوي دوی خو یوازې هغه څه راخلي چې د دوی باداران یې ورته وایي خو لله الحمد اسلامي خلافت مجاهدین دوی ته ځیر دي په هره برخه کې دوی به د دغه خپل خپل انجام رسېږي لله الحمد دوی هېڅکله د دوی دا د لمر پسې روښانه ده دوی که په هر څومره پرده واچوي خو لله الحمد د اسلامي خلافت اعلام دا وړتیا لري چې عوام مؤمن ولسونه د حقایقو نه خبر کړي او د امریکا او همداراز د ایس آی او سي آی اې د وحشت او بربریت نه یې خبر کړي، د دوی د دوی د اهدافو نه، د دوی د تګلارو نه، د دوی د راتلونکو پلانونو نه او تدابیرو نه یې خبر کړي. مننه ایزان صاحب د راډیو په اړه د نړیوال غبرګون په اړه که راته ووایې دا چې بیا یو نړیوال غبرګون راپارېدلی د خلافت غږ راډیو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکړې نو مهرباني به وي په راډیو خو خامخا نړیوال غبرګون برابروي او مونږ یې همدې ته په تمه یو چې غبرګون یې را ونه پاره نو بیا خو مونږ هم د دوی په څېر شو الحمدالله په خراسان کښې خلافت غږ راډیو ده چې خورا بې کچې مینه وال لري او ډېر زیات اورېدونکي لري الحمدالله د دې نه مونږ دا دا معلومات مونږ ته کېږي چې ځان صاحب څه علت دی چې د خلافت غږ راډیو د اورېدونکي دومره زیات دي په دې اړه هم که اورېدونکو ته ووایې نو همدا خبره مې کوله چې لله الحمد زمونږ ولسونه متدین ولسونه دي هغه د اسلام اساسي روح حقانیت چې دی په هغې باور کېږي د دوی دروغو او د دوی د دوی پروپیګنډې چې دي هغه پرې باور نه کوي هغه ورته رسوا کېږي او ورځ تر بلې د اسلامي خلافت هغه فکري نفوذ مساحت زیاتېږي لله الحمد اورېدونکي زیاتېږي دوی په دې باندې دا دا مرتدین دا دا منافقین دا مشرکین په دې قانع شوي دي چې اسلامي خلافت غږ چې کوم دی دا تاثیر لرونکی دی غږ دی دا اغېزناک غږ دی دا د حق ناره ده او دا خامخا تاثیر کوي نو غبرګونونه خو به خامخا زیات دي ځکه چې د دوی کفر خلکو ته واضح کېږي د دوی هغه توطیې دسیسې د اسلامي امت په وړاندې د دوی کوم کوم پلانونه چې دي کومې طرحې چې دي د تش په نامه د مسلمانان چې ځانونو ته مسلمانان وایي د دوی کومې دلته رسنۍ یو شور او یو غلبله جوړه کړې ده په دې خوشحاله دي چې ګنې زمونږ زمونږ دغه تبلیغات چې دی دا ګنې تاثیرګذار دی دا به تاثیر وکړي خو الحمدلله اوس حقیقتونه خلکو درک کړي دي د دوی په کفر باندې نور څوک باور نه شي کولی دوی که هر څومره امریکایي اسلام ته د حقیقي اسلام جامه ور واغوندي په پردو کښې پټ کړي او تاو راتاو کړي او خلکو ته یې وړاندې کړي خلکو پېژندلی دی چې دغه طاغوتي نظامونو سره امریکایي اسلام دی هغه اسلام دی چې دلته اوس په رسنیو کښې دغه کښې دلته خو جوماتونه دي دلته خو مدارس دي دلته خو دا دي او هغه دي او عبادتونه دا فردي عبادت خو سیکولرزم دی هم دا چې فردي عبادت ته په کښې ازادي که لمونځ کښې کوه او که نه کښې چا څوک د مخه نه نیسي په شراب نس کښې مه څکه او که څکې هم مخنیوی دې نه شته که زنا نه کښې مه کوه او که کښې هم څوک د مخه نه نیسي مطلب غواړي هم دغه چې ازادي ده فردي عبادت ته ازادي ده ته حاکمیت ته لاس مه وروړه د نظام سره کار مه لره د نظام حاکمیت ته لاس مه وروړه نور فردي عبادت کوه که نه که کوه او که نه یې مه کوه ستا خپل کار دی نو دلته دغه همدغه راز دغه کوم چې ځان ته دعوتګران وایي په اصطلاح کوم چې مبلغین وایي کوم چې وایي زمونږ اسلام ته خدمت کوو دغه د سیکولریزم د دغه طاغوتي نظام تر سیوري لاندې همدغه نظام ته دوی مشروعیت ورکړی دی همدغه خلکو ته همدغه یو پلمه ګرځولې ده موږ دوی خپل کار کښې ولا دعوت کوو د دعوت د لارې نه اسلام راولو هلته نو د فحاشۍ او بې لارۍ او یو د علمانیت او د سیکولریزم او جمهوریت یو لوی د مردارۍ او غټ غټ پیپ او د مردارۍ او ګندګۍ پیپ پرې راسو دی په دغه ټولنه باندې او دوی لګیا دي دغه دغه ګنده اوبه چې دی په لپو په خاورو باندې وچوي دغه پیپ دغه خوله وربندول غواړي دا په جهاد بندېږي دا ماتول غواړي دا ورړول غواړي نو د دوی هغه دعوت چې دی هغه دعوت لکه په هغه یو لوی ډنډ کې چې یو لپه خاوره اچوي هغه لپه باندې نه وچېږي بېرته په کې هغه خاوره هم ورلمده شي خټه شي په کې د دې ګندګیو کښې نو د دوی دغه دعوتونه دغه شان حیثیت لري په هغې نه غږېږو هغې باندې الحمدلله زموږ شیوخ وخت په وخت باندې په هغې باندې تبصرې کړي دي د دوی دلته کوم حد جاري دی دلته کوم کوم شرعي نظام دی دلته دلته کوم کومه پرېکړه د الله په قانون او د الله په قرآن او په په شریعت باندې شوې ده دلته نو څه روان دي دلته نو فیصلې جانکېري کوي دلته ستا حاکمان امریکا ټاکي ستا ستا فیصلې په پاکستان کښې کېږي په اسلام آباد کښې کېږي هلته نو زمونږ هغه سیمه کښې چې نور خلک واکمن دي هلته فیصلو ته محکمو ته هلته ځي په سختو لارو هلته ورته محکمې کېږي هلته د هغې ځای نه ورته احکام را ځي د کوز اسلام آباد نه ورته خلکو ته احکام د بره نه را ځي دوی ته د کوز اسلام آباد نه را ځي همداراز دلته چې دي دی بل طرف ته بیا جانکۍ راځي حکومتونه جوړوي او راجوړوي او دلته کښې چې کوم کوم فحاشي ده او بېلاري ده او کوم کوم کوم رذالتونه او وحشتونه او بربریت روان دی نو د عوامو د مؤمنینو په ژوند او د حقوقو په تلف کولو کښې چې کوم کومه بېلاري روانه ده او کوم کوم زور او شور روان دی نو په هغې باندې که خبرې کوو په ساعتونو وخت لګېږي نو دوی دې ته همدغه رسنۍ دي چې دې ته یې د اسلام جامه ور اغوستې ده خو دوی په دې باندې دا خلک نه شي قانع کولی الحمدلله د اسلامي خلافت غږ چې دی د حق ناره ده دوی دا چوپ کولی هم نه شي لله الحمد اوس لګې دې ټولې رسنۍ غلبلۍ جوړه کړې چې راډیو بیا فعاله شو بیا یې شروع کړو بیا فعالیت شروع کړو الحمدلله د اسلامي خلافت غږ دا ځل دومره روڼ او شفاف غږ دی د خراسان ولایت نه د خلافت غږ دا چې مختلفو سیمو ته ډېرو لرو سیمو ته د دې غږ ورسېدو لا به پراخېږي لا به غښتلی کېږي او موږ سره به لا دغه دغه مؤمن ولسونه د دوی به مونږ سره زړه تړل کېږي الحمدالله یو ولسونو ته به په موقع باندې دا خبره کوم چې دلته کوم ځوانان چې راغلي د اسلامي خلافت لیکو ته چې څوک راغلي په هره برخه کې د پیاوړي اشخاص راغلي علمي قدرونه راغلي الحمدالله او دوی دا درک کړې دوی دوی دوی سیاسي شعور لري یوازې د اسلامي خلافت مجاهدین دي چې په ټوله نړۍ کښې په ټوله نړۍ کښې شور او غلبله جوړه کړې الحمدلله په کفري ممالکو کښې زړونه وچول په هر په نړیوال اسلامي خلافت د یوې ساحې پورې محدود نه دی دا سبیکو کرښې مرښې نه مني دلته نو دلته زمونږ زخمیان په همدې پېښور غرونو کښې تداوي کېږي په دغه ځنګلونو کښې تداوي کېږي مونږ په نشتو امکاناتو په په په معمولي اسلحو او تجهیزاتو باندې د الله په نصرت او قوت باندې د ټولې نړۍ کفر ته د مقابلې ټټر وهلی دی نو د حقانیت د دې نه که اورېدونکو ته نه معلومېږي نور به د څه نه معلومېږي چې دومره غلبلې او شور او زور را شي د یو چا سره به د ایران او د روسیې او کله استازي ایران ته ځي او روسیې ته ځي د هغې نه مرستې اخلي او تجهیزات امکانات یې کله پاکستان کښې خو هملته یې دفترونه دي امکانات دي او کورونه دي نو دا بلې د امریکې نه اخلې او د کاناډا او فرانسې نه یې اخلې خو یوازې د اسلامي خلافت مجاهدین دي چې په خپلو پښو ولاړ په اسلامي شریعت ولاړ د الله په نصرت تکیه دي نو دوی باید د دې نه د حقانیت درک وکړي او معلومات ورته وشي ډېره زیاته مننه ایزان صاحب په اخره کښې مو ځوانانو ته پېغام څه دی مهرباني وکړئ نو خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو ځوانانو ته مو پېغام ووایاست پاتې راشي او الحمدالله پاتې راغلي دي یو ځای کښې پرې دا بندېز لګېږي چې راډیو چا واورېدل جرم دی او بل ځای کښې وایي که چا واورېدل وژنو یې او تاسو د دوی دا ځوانان دي دا او دغه ولسونه دي دې نه درک وکړي موږ خو قرآن او حدیث بیانوو ولې ولې څوک پرې دغه مرتد نظامونه پرې پروژې ورکوي په میلیونو ډالر پروژې ورکوي چې هله د خلافت غږ راډیو دا غږ زیانمن کړي او په هر څه نه مونږ خبرېږو الحمدلله وخت په وخت معلومات را رسېږي مونږ دا ټولې کوم څوک چې پروژې اخلي او د چا نه یې چې اخلي دا ټول معلومات کېږي دا د حق ناره دوی د څه لپاره چوپ کوي؟ ولې چوپ کوي؟ او کله کله دا څپې پاکستان مرتد رژیم پرې یو څپه سوره کړې وه هغې باندې مې سندرې نشرولې خو الحمدلله زمونږ د راډیو په څپه یې زور نه رسېده مونږ په دې باندې متیقین یو که دوی هر څومره امکاناتو نه کار واخلي که هر څه وسایل را جمع کړي او شور او زور جوړ کړي خو په دې څپه یې انشاءالله وس نه رسېږي که دوی د نورو لارو نه کار اخلي مونږ هم الحمدلله د اسلامي خلافت مجاهدین پیاوړي مجاهدین دي په هره برخه کښې مسلکي مجاهدین دي هم په دې برخه کښې کار اخلي او هم اتل فدایان دي هر شي ته تیار دي لله الحمد دوی بیا وګوري چې دوی ته په کومه برخه کښې څه ډول ګوزارونه ورکوي خو یوه خبره باید مومین ولسونه او دغه ځوانان درک کړي چې د د دغه د حق نارې پسې ولې دومره زور لګېدلی دی خو د کفر او اسلام جنګ دی که نه نور تاسو څه شي ته ګورئ نور دلته تاسې هلته د پاته کېدو کوم دلیل ګورئ دلته دلته ځوانان راغلي چې پوهنتونونه یې نیمایي کښې پرېښي هغه دفترونه هغه طاغوتي ژوند هغه هغه وظیفې هغه یې پرېښي او دلته راغلي دي دغه د غرونو دا د لوږو تندو د مزلونو د سختو د تنګو دا د خطرونو د ډرون د دا دا بمبارونو دا ژوند یې اختیار کړی دا خو دا خو څه لېوني شوي نه دي دا خو د یو هدف دپاره د یو ارمان دپاره دغه ارمان دپاره چې په ټوله نړۍ اسلامي شریعت نافظ شي د الله قانون حاکم شي په ټوله نړۍ باندې د الله قانون حاکم شي دا تغوتي نظامونه دا د جانکیري او د اوباما او د اشرف غني او د نواز شریف او دغه دغه نظامونه او د پوتین او د پوتین د ملیشو او د دا په مختلفو جامو کښې خلک چې دي دا ختم شي نظام صاحب یوه خبره دغه تغوتیان دا هم کوي لله الحمد دلته داسې دا د لنډغرو کاروان نه دی نه د چرسیانو قاچاقبرو یو یو یو بلوا ده چې یو شور او زور یې جوړ دلته یو نظام دی دلته ادارې دي الحمدلله دلته یو راتلونکی یو یو یو یو یو امیدواري ده د اسلامي شریعت دپاره هڅه ده الحمدلله یو یو یو غښتلی قوي یو یو قوي پلان دی یو قوي اداره ده لله الحمد نو هغې باندې ټول خلک پوه شوي دي لله الحمد دوی په پروپیګنډو دوی ښکار څه وایي دوی هغه اولو وختونو کښې په چا باور کوه اوس بې اعتماده شوي دي خو ځوانانو ته یو ځانګړی پیغام دا لرم چې نور تاسو ته پلمه نه ده پاتې نور تاسې ته هلته د پاتې کېدو هېڅ قسم کومه زمینه نه ده پاتې چې تاسې هلته پاتې شئ او پلمې ځان ته وګورئ او نور په دغه دغه په ډلو کښې د دې ډلو په هغه کفري ممالکو سره په موالات کښې هغې کښې نور شک نه دی پاتې او نور دغه مرتدو رژیمونو او د دغه مرتدو طاغوتي حکومتونو هغه کفر کښې هم کوم شک پاتې دی او نو هغه مهال اوس را رسېدلی دی چې هغه هغه د د د ټولې اسلامي نړۍ د مسلمانانو د مظلومیت او محکومیت او د د په هغوی باندې د دغه کفر د د د ظلمونو او وحشتونو غچ د دغه دغه کفارو نه واخلو د دوی د مزدورانو نه واخلو نو همدغه مهال دی د همدغه د همدغه لله الحمد مونږ ته الله جل جلاله اسلامي خلافت را کړی داسې یو یو پیاوړی خلافت چې په ټوله نړۍ کښې غورځنګونه او انقلابونه جوړ کړي دي او روان دي لله الحمد داسې یو نظم او اداره یې داسې یو نبوي منهج یې را کړی دی چې چې بیخي په نړۍ کښې ساری نه موندل کېږي په دغه کفري نظامونو کښې او داسې داسې یو سپېڅلی او پاک منهج دی چې راشئ دلته دوی ته یو ځانګړی دعوت دی تاسو راشئ دلته د اسلامي خلافت کوم مجاهدین ځوانان چې دلته را ځي هغوی نه وپوښتئ هغه ډېرو خلکو څه دا فکر وي چې په یو فکر راغلي چې مونږ به دا ساحه وګورو مونږ دا خلک وګورو چې دا څه وایي دا عمل کښې صحیح دی او که نه چې دلته راغلي دي بیا ژاړي بیا بیا بیا نو په ولې یې ونه وژل؟ خو دغه د الله قانون او شریعت ته یې غاړه اېښې ده. هغوی خو ښه سوکاله ارام ژوند لري، اسلامي خلافت مجاهدینو ورته هر قسم امکانات او سهولتونه برابر کړي دي. دا تاسو دا څنګه داسې مونږ ته خو یې دغه شان خبرې کړي. بیا هغوی سره یې څو شپې مجاهدینو هلته کړې وې، باور وکړه چې مجاهدینو کیسې کولې چې مونږ ته بېرته راتلو ولې دا پرېښودو یې نو ژړل یې چې دا تاسو تاسو ډېر ناشنا او عجیبه خلک هستئ، بېخي د دا د دوی د ظلمونو او وحشتونو کیسې کولې چې دوه سوه او درې سوه بدان ته په یو واړه کلي کښې باندې دېره وو په زور او د کوتک په زور به یې ډوډۍ را باندې راوړله او چرسیان او بنګیان په کښې وو خپلو کښې به یې جنګونه وو لمونځ او اودس نه وو چرسونه به یې څکل دې حجرو کښې او هغه اخلاقي مفاسد چې اوس د د مونږ ته خپل احساس او وجدان دا اجازه نه راکوي چې د خلافت د سپېڅلې مېک له دوی هغه اخلاقي مفاسد دلته اورېدونکو سره شریک کړو دا دغه عوامو د خولې خبرې دي موږ ورسره مرکې کړې الحمدلله په راتلونکي کښې به دا اورېدونکو سره شریکې کړو نو دغه خلک دا اوس د اسلامي خلافت د مجاهدینو مقابله کوي دوی دغه غلبله او دا تبلیغات یې هلته ساحو کښې کړي خو د خلافت هغه پاک سپېڅلي هغه منور هغه د مخ نه چې د نور ورېږي هغه مجاهدین چې هلته لاړ شي هغه خپل پاک منهج هلته یوسي نو خامخا خلق ترنه متاثره کېږي د دې په تبلیغاتو څوک باور نه کوي دغه مجاهدینو ته هم دا خبره په دې خاطر یاده کړئ چې راشئ دلته دا ملنګ وګورئ راشئ تاسو ته نور وخت نه دی پاتې راشئ دغه له دغه کاروان سره ملګري شئ بس دغه داسې زمانه ده چې د اسلامي خلافت او د اسلامي شریعت او د اسلام کاروان نور د عروج تر منزله خپل پړاوونه لنډوي او نو ځوانانو ته مې ځانګړی پیغام دا دی چې نور په ډلو ډلو را روان شئ او داسې یو انقلاب او شور رامنځته کړئ په دغه ښاریو او په دغه ولسونو کښې چې دغه دغه د داعسۍ او د سي آی اې دغه مرتدین او دغه تواغیت چې دي دي او دغمل شي چې دی په مهار کولو کښې پاتې راشي او لله الحمد ورځ تر بلې د اسلامي خلافت هغه فکري نفوذ هغه جغرافیوي مساحت زیاتېږي او پرله پسې فعالیتونه زیاتېږي او ساحې منظم کېږي او ادارې ترتیبېږي او منظم کېږي او کارونه لا پیاوړي کېږي او غښتلي کېږي انشاءالله راځئ دغه کاروان کښې هغه اسلافو کښې ځان راوړئ هغه لومړنیو خلکو کښې ځان راولئ او دلته په هره برخه کښې که تاسې فن لرئ مسلک لرئ پیاوړتیا لرئ استعدادونه لرئ دلته یې مصرف کړئ راشئ دغه د ژوند نه خوند واخلئ باور وکړئ چې څوک چې څوک یو څه ځان لپاره خوښوي هغه د نورو هم لپاره هم خوښوي دا زمونږ د خپل ځان لپاره دغه سپېڅلی پاک مقدس او دغه د خوندونو نه دغه د د الله د طاعت او عبادت نه ډک ژوند هم ځان لپاره خوښ کړی تاسو باندې پېرزو دی راشئ د اسلامي خلافت لیکو ته راسئ او د اسلامي خلافت په صف کې د اسلام هغه حقي خدمت وکړئ د اسلام د دغه ټولنې د دغه دردېدلي ولسونو ملتونو د اسلام د دغه مؤمنو پرګنو هغه هغه اساسي او اسلامي خدمت د دغه ځای نه کېږي همدغه صف پاتې دی چې مونږ په همدغه صف کې ته خدمت کولی شو، همدغه زمینه مونږ ته الله تعالی جل جلاله برابره کړې ده، د دغې شکر ګذاري وکړو. نو د د ځوانانو نه مې هیله او غوښتنه هم دغه ده چې د دغه غږ نه وروسته راځئ پاتې کېږئ مه او په لوړه کچه را روان شئ، هملته تاسې په کومو ساحو کښې چې داسې انقلابونه وزېږوئ چې دغه دغه تواغیت د دا ډېر بزړه او مرتد او بزدله خلک دي، دا د امریکې په ټانګونو غره خلک، دا د ایران په وسلو او د پاکستان په تجهیزاتو او د روس په امکاناتو چرسي لادینه خلک قریشي چې دي دا هېڅکله هم د دغه پاکو سپېڅلو د الله جل جلاله د قرآن د حامیانو او د نبوي منهج د پاسبانانو مقابله نه شي کولی هېڅکله او کړې هم نه ده الحمدلله دوی ته به دا به ماتې خوري او موږ په دې باور یو چې دغه د خراسان د اسلامي خلافت کاروان به انشاءالله د فتحې پړاوونه لنډوي او د القدس تر درشلو به رسېږي نو راځئ د دغه کاروان سره مل شئ ډېره زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو ستاسې نه هم ډېره مننه په دې هیله چې حقیقت به مو درک کړی وي تر بیا د الله په امان والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته لږ په ګرېوان کې سر ښکته کړئ، هغه څه چې زه یې در په ګوته کوم، نو آیا دا درواغ او تهمت دی او که نه؟ ټول ولس او نړۍ ته څرګند حقیقت او واقعیت دی. ای ګیرخرېلې پنډپریتیه د ناپاک پوځ او افغان اردو بېباکه جنراله! دا خو د امریکایي شرابو په څښلو ججوري وپړسېدې او سرغلیدې یې تورې حلقې شول. ستا خو د چرسو په لوګو پلنې شونډې پټې تورې شوې. ستا خو په حرامو امریکایي خوراکونو او د خنځیر د غوښې په خوراک خېټه دومره وپړسېده چې ترې تللای نه شې او د پښو په سر د ناستې لتواړه ووتې. ځکه دوی اوس حق او باطل پېژندلی، دوی ته اوس ستاسو غولوونکې څېره، شومې موخې، امریکایې طرحې او نورې منحوسې کړنې معلومې شوې دي. ښه به دا وي چې په سړه سینه سوچ وکړئ او حق ته غاړه کېږدئ. دوی د ملي اردو او ناپاک پوځ په لیکو کې د سیکولریزم، جمهوریت، وطنیت او ډیموکراسۍ په خدمت او د اسلامي شریعت سره په دښمنۍ اخته ځوانان منم چې پلورل شویو مشرانو دې په ډول ډول تمو، امکاناتو او تبلیغاتو غولولی، د وطن ساتنې په نوم دې د اسلام د مبین دین د حاکمیت په مخنیوي کې استعمالوي. رښتیا ووایه، کله دې دا فکر کړی چې د اسلامي خلافت مجاهدین څوک دي؟ دا خو له تا په جوته شو چې دا د امارت په نامه د آی ایس آی مزدوران هم نه دي، ځکه چې تاسو په مستقیم شکل د امریکا بچي یاستئ او د وطنپالنې سندرې زمزمه کوئ او هغوی بیا د امریکا د بچي بچي دي چې د شرعیت د درواغجن شعار تر غږ لاندې د آی ایس آی طرحې پالي ستا غټو جنرالانو ډګروالانو هم په دې اعتراف کړی چې د اسلامي خلافت شازلمو سره الهي نصرت دی او دوی له مقابلې عاجز دي نو راشه اوس هم وخت لرې وروره د کفر له مزدورۍ توبه وباسه خپل مرګ او اخرت مه خرابوه یا په کور کښېنه یا بله خواري غریبي پیل کړه او یا هم د الله رب العزت ذات د شریعت د حاکمیت لپاره د اسلامي خلافت د زمرو لیکو ته راشه چې د دنیوي او اخروي ژوند په خوږو موړ شي راځئ د خلافت غږ راډیو سره له پیله پل په پل د سپېڅلي هدف په لور ګړندي ګامونه واخلئ خلافت غږ نوي اېف اېم الله رب العالمین دی ټولو سرحدونو کې د اسلام چې کوم سرحدونه دي که خراسان کې دي او که په نوره دنیا کې دي د شریعت دپاره چې څوک په سرحدونو کې پراته دي الله دې وله خپې مضبوطې کړي الله دې زمونږ د شهداو دا ګونه قبوله کړي الله دې زمونږ د مجاهدینو په دې کوششونو باندې د الله شریعت او د الله دین په دې ځمکه نافظ کړي الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو دا معمولي اعمال په خپل دربار کښې قبول کړي الله دې زمونږ او ستاسو د عمراو حفاظت وکړي الله رب العالمین دا دعا کوو الله رب العالمین زمونږ په صف کښې چې څوک را ننوتلې او ستا خوښ نه دا صف خرابوي یا شریعت په مخې ته رکاوټ جوړېږي الله رب العالمین دې ذلیله زمونږ د صف نه وباسه الله رب العالمین زمونږ د صفونو تصفیه وکړه الله زمونږ صفونه پاک کړه الله مونږ ته ډېر خلک نه وي په کار موږ ته لږ په کار دي خو لېکن پاک موږ ته په کار دي موږ ته هغه خلک په کار دي چې هغه صرف او صرف رب پېژني او د الله دین او قرآن او سنت پېژني دا خپله وینه د الله رب العالمین په دین باندې قربانوي موږ ته داسې خلک په کار دي درې سوه دیارلس کسان دې موږ سره پاتې شي خو لېکن چې دا د الله والا خلک یې موږ په دې باندې خفه نه